إياكم الغلول فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة فأدوا الخيط والمخيطة وما فوق ذلك وجاهد في الله القريب والبعيد في الحضر والسفر فإن الجهاد باب من أبواب الجنة وإنه ينجي صاحبه من الهم والغم وأقيموا الحدود في القريب والبعيد من جنب البعیر د څاروي د بدن څخه د څاروي د پوست څخه ثم یقول بیا به یې فرمایل مالیه فیه نشته ده مالر حق فیه په دې وړیو کې الا مګر دومره مثل مثل ما لاحدکم لکه څومره حق چې ستاسو پکې دی ثم یقول بیا به رسول علیه السلام فرمایل ایاکم الغلول ای خلکو په مال غنیمت او بیت المال کې د خیانت څخه ځان وساتئ فان الغلول ځکه د خیانت خزی رسوایی ده علی صاحبه په کوونکي د دې یوم القیامت په ورځ د قیامت فعد الخیط ای خلکو ادا کړئ د غنیمت له مالونو څخه یا د بیت المال له مالونو څخه الخیطه یو تار والمخیطه او ستن وما فوق ذلک یا هغه څه چې د دې خام زیاتی وجاهدو او وجنګیږئ جهاد وکوئ فی الله د الله رب العزت په لاره کې القریبه د نږدې سره والبعیده او د لرې سره هم وجنګیږئ فی الحضر په حضر کې د قیام په حالت کې هم وجنګیږئ والسفر او د سفر په حالت کې هم فان الجهاد ځکه دا جهاد باب یوه دروازه ده من ابواب الجنه د جنت له دروازو څخه و انه او بېشکه دا جهاد چې دی ينجي الله رب العزت نجات ورکوي په دې سره صاحبه د جهاد کوونکي ته من الهم له هم څخه والغم او له غم څخه واقیم الحدود او قائم کړئ حدود فی القریب په نږدې خلکو کې په خپلو اقرباو باندې والبعیده او په لرې خلکو باندې ولا تأخذکم او ودې نه نیسي تاسو فی الله د الله رب العزت په معامله کې د شریعت په معامله کې لومة لائم د ملامت کوونکي ملامتیا حاکم او احمد او بهقي روایت کړه محترم ورونو په دې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جهاد احکاماتو نه بعضې احکامات بیانوي آدابو څخه یې بعضې آداب بیانوي لکه څنګه چې نور عبادتونه مختلف احکام لري، فرایض لري، واجبات لري، سنن او مستحبات لري. جهاد هم داسې یو عبادت دی، دا فرایض هم لري، واجبات هم لري، مستحبات هم لري. لکه څنګه چې نور عبادتونه مفسدات لري، مونځ دی، په مانځه باندې چې کله سړی ودري، مانځه کې خبرې وکولې، مونځ فاسد شو. په مانځه کې روان شو، مونځ فاسد شو. مخ یې له قبلې نه واړولو، فاسد شو. وهذا القیاس فقهاو په تفصیل سره بیان کړی دی فقه کتابونو کې. روژه انسان نیسي روژه یې ونیوله د سهار نه تر ماښامه پورې روژه ده باید نه څه وخوري نه څه وڅښي خو یو انسان د اوبه وچکي اگر که یوه قطره هم وي ادنا قطره هم وي حلق ته داخل شه روژه یې فاسده شوه دوباره به یې راګرځوي که راویې نه ګرځوله په دې باندې ګنهګار دی که قصدا یې دا کار وکولو شپېته روژې به کفاره هم ورکوي سزا به هم بیا مومي بیا هذا القياس رنګ جهاد هم یو عبادت دی د جهاد مفسدات لري په دې داسې کارونه شته چې په دې باندې د انسان جهاد فاسد کیږي انسان ته چې کم اجر و ثواب الله رب العزت ورکوي دا په هغه جهاد باندې ورکوي په کم جهاد کې چې هغه آداب د جهاد مراعات کړي فرایض او واجبات یې مراعات کړي له محرماتو او مفسداتو څخه یې ځان ساتلی که نن ورونو په دې حدیث او د دې نه وروسته حدیث کې به موږ تاسو وګورو چې په ډېرو اړو اړو کارونو باندې چې د جهاد د مفسداتو نه بلل کیږي په دې حدیث کې ورونه عنوان د دې حدیث دا دی لا جهاد مع الغلول د غلول سره سره جهاد نشته باطلیږي جهاد په غلول سره د غلول د دې حدیث مهم بحث مهمه موضوع غلول ده خو د دې ترڅنګه نور هم احکامات پکې بیان شوي دي د ابتدا نه شرحه کوم عباده ابن سامت رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د مال غنیمت کې به چې کم مالونه ونیول شول په هغې کې به پسونه وزې یا نور څاروي حلال څاروي هغه ونیول شول د حلال څارویو ټول شیان تقریبا انتفاع بعضې خوړل کیږي په بعضو باندې نور د هغې نه استفاده کیږي کم حیوان چې غوښه یې حلاله وي د هغې د پوست نه استفاده کیږي او که نه کیږي استفاده کیږي کله چې هغه ومینځلی شي کله چې هغه جوش کړی شي کله چې هغه په اوبو باندې ګرم کړی شي وروسته د هغې نه په هغه هغه باندې پاکېږي په هغې باندې بیا مونځ هم کېږي د هغې نه بیا ته واسکټ او څادر او بل بل شی هم جوړولی شي د حیواناتو وړۍ دي د بعضو حیواناتو وړۍ پشم چې د هغې په په بدن باندې وي دا پشم قیمتي شی دی د دې نه خلک لمسی جوړوي فرش ترې نه جوړوي بعضې لباسونو کې استعمالیږي قیمتي شی دی نو خرڅېږي دا په هغه زمانه کې هم خرڅېدل په اوس زمانه کې هم خرڅېږي استفاده کیږي ته نو نبی علیه السلام په باره کې عباده ابن سمت رضی الله تعالی عنه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې په مال غنیمت کې به یې کله مالونه ونیول څاروي به یې ونیول پسونه او زې به یې ونیولې نو بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو بعیر د یو اوښ یا د یو غوا یا د یو څاروي د هغې په بدن باندې به چې کم وړی وي هغه به په لاس کې نبی علیه السلام داسې راونیولی بیا به یې خلکو ته وویلې چې خلکو په دغه وړیو کې زما دومره حق دی لکه څومره چې ستاسو حق دی دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو شي تعلیم ورکوي هغه تعلیم دا دی چې غنیمت مال کم چې بیت المال ته د هغې یوه حصه پنځمه حصه راجع کیږي دا مشترک د مسلمانانو مال دی په دې مال کې زما دومره حق دی یعنی زما څه معنا یعنی زه قومندان زه امیر د دې جهاد زه امیر د دې جنګ او د دې سریې او د دې غزوې په دې کې زما دومره حق دی لکه څومره چې ستاسو حق دی دا به نه چې زه قومندان یم نو د دې پسه چې څومره وړۍ دی به زه اخلم یا د څومره پسونه چې دي د وړۍ به زه اخلم ځکه زه قمندان یم زه امیر یم زما خپل کار دی چې زه څنګه تقسیموم چا ته یې ورکوم او زه زیات حقدار یم نبی علیه السلام تعلیم ورکوي چې نه داسې نه ده که زه امیر هم یم زه قمندان هم یم په دې مال غنیمت کې په دې بیت المال د مسلمانانو کې زما دومره حق دی لکه څومره چې ستاسو نو یو حق کیږي د قماندانۍ په وجه د امارت په وجه باندې د بیت المال په مال کې د غنیمت په مال کې زما دپاره څه اضافت نشته څه خصوصیت نشته چې زه به زیات اخلم د دې نه مراد دا دی دا نبي علیه السلام پوهول غواړي خلک بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ایاکم الغلول ډیر درسونه دي په دې کې اولنی درس ایاکم الغلول ای خلکو د غلول نه ځان وساتئ غلول څه ته وایي غلول ورونو خیانت ته ویل کیږي خیانت یو شای په پټه باندې راخیستل د مسلمانانو د مال نه بیا بعض علما ویلي جمهور علما او اکثر علما ویلي چې غلول معنا د مال غنیمت نه څه شی په پټه اخیستل مخکې له دې چې بیت الم... غنیمت مال تقسیم شي یو کس د هغې نه په پټه ځان ته یو شی ووهي ځای ته یو شی ترې راواخلي دې ته غلول ویل کیږي بعضې علما ویلي لکه امام نووي رحمت الله علیه هغه وایي چې غلول عام دی ټول بیت المال ته ویل کیږي هغه مشترک مالونه چې د مسلمانانو دي په هغې کې که چا خیانت وکولو چا خیانت وکولو هغې ته غلول وکړي پټه په پټه یو شی راواخیستل داسې شی چې د ده حق نه کیږي که ادنا شی که د اشپزخانې نه یې راواخیستل او که نه د یو بل سټور مستودع نه یې راواخیستل که د سلاکوټ نه یې راواخیستل او که د ترانسپورت ادارې نه یې راواخیستل که د اعلام د ادارې نه یې راواخیستل او که د دیني ادارې نه یې راواخیستل هغه مال چې هغه مشترک وي د ټولو مسلمانانو حق پکې وي د هغې نه په پټه باندې داسې یو شی راخیستل چې د ده حق نه کیږي ده ته امیر د هغې اجازت نه ده ورکړی یا امیر منع راوستلی چې څوک پکې شی نه اخلي ده راواخیستل دې ته غلول ویل کیږي المهم په دې دواړو صورتونو کې نبی علیه السلام فرمایي چې ایاکم الغلول د غلول نه ځان وساتئ د مسلمانانو په مالونو کې د خیانت نه ځان وساتئ ولې فان الغلول خزی یوم القیامه ځکه چې د غلول د خیانت دا په ورځ د قیامت سبب د رسوایی دی هغه سبب د رسوایی هم نبی علیه السلام بیان کړی دی ورونه د غلول چې کله انسان کوي په پټه باندې کوي په ښکاره نه کوي په ظاهره باندې خلکو ته ځان ډیر تقوادار مسلمان ښیي او په پټه باندې هغه د مسلمانانو په مال کې خیانت کوي نو الله رب العزت ورته جزا هم د من جنس العمل ورکوي په ورځ د قیامت دلته په دنیا کې د په ځان باندې پرده اچولې د تقوا پرده یې په ځان باندې اچولې خلک یې نه پېژني خو په ورځ د قیامت باندې به الله رب العزت ده ته داسې سزا ورکوي چې دلته خو ده صرف ځان د یو څو کسانو د خپل مرکز د مجاهدین نه ساتلی و چې هغه مې ونه ګوري په ورځ د قیامت باندې به الله رب العزت د آدم علیه السلام نه واخله تر آخري انسانه پورې امام الخلایق د ټولو خلایقو په مخ کې د خپلو خپلوانو په مخ کې د دې بې شماره انسانانو څومره انسانان چې دي مسلمان دی که کافر دی خپل دی که پردی دی د ټولو په مخ کې به الله رب العزت شرموي رسوا کوي به نو په یو بل حدیث کې د خزي یوم القیامه شرح ادا شوې ده کم کس چې غلول کوي غال انسان خیانت کوونکی انسان الا ان لكل غادر لواء یوم القیامة فی استه نبی علیه السلام وایي چې آګاه اوسئ چې هر خیانت کوونکي لره په ورځ د قیامت باندې به د خیانت یوه جنډه وي فی اسفه چې د هغه په شا کې بېادبي د مافې د هغه په کونټیو کې به لګېدلي پې لیکلي به وي هذه غدرت فلان دا د فلان انسان خیانت دی په داسې ځای کې لګولی چې شرم فوق شر د یوه شرم د پاسه بل شرم په داسې ځای کې چې دا یې روام نه خیستلی شي په داسې ځای کې چې دا ټیټه هم نه کړای شي د جنډه او د بیرغ دا ښکته هم نه شي کړای هر طرف ته چې ځي دا غدر به ورپسې لګېدلی وي ټول خلک به یې ګوري چې دا د فلانی خیانت په فلان ورځ د بیت المال نه د مال غنیمت نه دا خیانت کړی دی خپل به هم ګوري لعنت به ورباندې وایي پردی به هم ګوري لعنت او پیغور به ورته ورکوي نو ټول دنیا په مخ کې به رسوا شي الله رب العزت هم داسې رسوایي نه وساتي بیا نبی علیه السلام دا بیانوي چې یاکم الغلول فان الغلول خزن یوم القیامه د دې نه وروسته نبی علیه السلام فرمایي چې چا په ذهن کې دا خبره ورنشي چې خیانت خدا معنا چې په میلیونونو روپۍ ووهې خیانت خدا معنا چې داسې یو تاوان د بیت المال ته ورورسوي چې ټول تحریک او ټول جهاد راښکته شي سقوط وکوي نه نبی علیه السلام فرمایي فد الخیط والمخیطه ای خلکو دا ګمان ونه کوئ چې د بیت المال وړوکی شی به خیانت وي خیانت نه وي او لوی شی به خیانت وي ادو الخیط والمخیط ستن ستن هم که د بیت المال وي د مال غنیمت وي هغه هم ادا کړئ والمخیطه او هغه تار چې په دې ستن کې اچول کېږي چې هیڅ قیمت نه لري هیڅ قیمت نه لري هغه هم ادا کړئ یعنی معنا دا ده که ستن مو په ستن کې د ستن برابر خیانت مې هم وکولو په ورځ د قیامت باندې به جنډه لګېدلې وي او که یو مکمل ګارډ هم خرڅ کو یو مکمله سلام پټه کړه او په لکونو روپۍ هم پټې کې دا دواړو دپاره به په ورځ د قیامت یوه جنډه یو بیرق د انسان په شا کې لګېدلی دې ته به هم غدرت فلان وایي دې ته به هم غدرت فلان ویل کېږي نو د دې هر څه نه د دې دواړو نه ځان وساتئ رونو مال غنیمت دا د مسلمانانو حق دی د کمې ورځې نه چې آیات را نازل شوی ته ورځ د قیامت دا څوک نشي نسخه کولی څوک یې نشي منع کولی دا د مسلمان خپل حق دی دا خبره ورونه په په مجاهدینو کې دا یو مفهوم په ډیرو خلکو په ذهنونو کې مقلوب شوی دی بعضې خلک مال غنیمت نه اخلي پې شرمیږي حیا ورځي ورته بعضې خلک په مال غنیمت اخیستو باندې بل ته پیغور ورکوي ورته وایي چې ته د دې دپاره جهاد کوې د مال غنیمت دپاره جهاد کوې وروڼه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بهترین پاکترین مال زما زما د امت لپاره هغه دی چې په غنیمت باندې او په قوت باندې موږ د کافر نه اخلو ا بهترین مال دی پاکترین مال دی دا د مسلمان حق دی د هر مجاهد حق دی که مجاهد چې جنګیږي د هغې حق دی هېڅوک دا تېنه نشي اخیستی نه امیر تېنه اخیستی شي نه مأمور تېنه اخیستی شي دې نه باید محروم نشي دا یو مفهوم ورونو باید را ژوندی کړو دا په حقوق العباد کې راځي ورونو د مال غنیمت نه تقسیمول یا د دې شرعي مسله مجاهدینو ته نو ورښودل دوه غټ مصیبتونه پې مرتب کیږي او مرتب شوي دي یو مصیبت دا دی ورونو چې کله مال غنیمت مجاهد ته ور نه کړلی شي نو دا د مجاهد د یو مسلمان حق خوړل دي دا کار که امیر وکوي امیر په دې باندې خاین دی هغې خیانت وکولو او که امیر عام یا مکمل په یو ځای کې فیصله دا وشي چې نه مال غنیمت چاته ګوره ور نه کوي دا ټول تحریک حق خوري د مسلمان او څوک چې د مسلمان حق خوري حقوق العباد خوري هغه ګناهګار دی او که نه دی ګناهګار د حرام مرتکب دی او که نه دی څوک چې د حرام مرتکب وي که هغه فرد وي که هغه یوه مجموعه یي ډلګۍ او که پوره یو تحریک وي هغه ته د الله رب العزت مدد نه راځي هغه حقوق پامالوونکي خلک وي نو الله رب العزت ورته مدد نه ورکوي ملایکې ورته نه راځي بلکې د لعنت مستحق کیږي د عذاب مستحق کیږي چې د نور خلکو حقوق خوري یو دا مصیبت بل مصیبت ورونو اکثره خلک اکثره مجاهدین فقرا دي غربا دي غریبان دي بیا په اوسني حالت کې که هر څومره سړی په کورنۍ کې پیسهدار هم وي خو اوسنی جهاد دومره سخت شوی دی چې ټوله دنیا دنیا زموږ په تعقیب او د مجاهدینو په تعقیب کې راوتلې ده نو که په خپله کورنۍ کې سړی ډېر امیر او خان هم وي کله چې جهاد ته لاړ شي د انسان فقیر او مسکین جوړېږي ولې چې روابط ټول قطع شي پیسې ورباندې قطع شي څوک پیسې خپلې نشي راوړی ډېر داسې مالداره مجاهدین دي چې کله پته ولګېږي چې جهاد سره منسلک دی اراده لري او د دوی سره ارتباط لري حتی د هغې د د هغې هغه ټول املاک منجمد شي هغه ټول ضبط شي نو فلهذا مجاهد ټول عمر فقیر وي او د دغه فقر په وجه باندې ډېر مجاهدین داسې دي چې جهاد نه محرومه شي هر سړی مجبوریت لري اولاد لري کور کې مشکلات لري نو یا به جهاد کوي یا به د کور نفقه خصوصا چې ایمان لږ ضعیف وي نو ډېر داسې مجاهدین ډېر داسې خلک دي زړونه غواړي زړونه یې غواړي چې مجاهدینو سره یو ځای شي خو چون اوس جهاد داسې جهاد دی چې جهاد ته ووتلې بیا نور کارونه د دنیا نشي ورسره کولی نو په دې وجه باندې د جهاد نه ډېر خلک د فقر په وجه باندې محرومه شي که چیرته دغه سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا شرعي حق او دا شرعي ادب د جهاد پلی شي تطبیق شي په ساحه د جهاد کې ورونو دا دوه غټ مصیبتونه به پورته شي یو طرف ته به حقوق العباد نه پاماله کیږي هر چا ته به خپل حق رسیږي الله به راضي کیږي مدد به موږ ته راځي د الله طرف نه دومه خبره زموږ مجاهدین به اغنیا شي زموږ مجاهدین به غنیان شي هغوی به په بیت المال هم بوج نه وي او څوک چې دا حالت ګوري چې الحمدلله په جهاد کې مال هم شته دی نو چا سره چې دا خطرې دا احساس ورسره چې زما کور به بې بې نفقې پاتې شي دا خوف او یره به یې هم د زړه نه لرې شي چې په جهاد کې مالونه شته په جهاد کې غنیمت شته دی د جهاد د غنیمت حکم دا دی ورونه کله چې مجاهد عملیاتو ته ځي په یو عملیاتو کې دشمن ته شکست ورکوي د هغې مالونه یې لاسته راځي نو دغه مالونه په دغه جنګ کې چې څومره مجاهدین شریکان شوي دي که هغه ترسد والا دی که هغه فیر والا دی او هغه څوک چې مباشر جنګیږي که د هغې مجموعه ده که د اسناد مجموعه ده څوک چې د دی دپاره کور او اسناد جوړ شوی دی دا ټول چې په دې کې شریک دي دا ټول په دې کې حق لري که د ستنې برابر قدر شوی وي که لویه ذخیره او ډیپو یې د اسلحې نیولي که پیسې نیولي که خوراکه مواد یې نیولي په دې ټولو کې دا مجاهدین شریک دي دا ټول مال به راجمع کېږي هېڅ مجاهد ته د یو ذرې قدر ته اجازه نشته چې د یو قلم په اندازه باندې یو شی د بیت المال نه راواخلي د مال غنیمت نه راواخلي مثلا دا پوسته چې فتح شوې د دې نه راواخلي دا د جیب ته راواچوي چې دا یو قلم دی زما ضرورت دی که څه خبره ده دا په دې باندې مجاهدین څه کوي امیر صاحب په دې باندې څه کوي یا نور مجاهدین دا راواخلي دا خیانت دی که یو ستن پرته یې ستن یې راواخیسته ځان ته یې پټه واخیستله ځان سره یې کړه دا خیانت دی انشاءالله په دې پسې راتلونکی حدیث دی هغه به نور هم دا مسله واضحه کړي نو ټول مالونه به رخلي هر سړی چې په څه شي باندې برلاسه کېږي که امیر ورته امر کړی وي او که نه کړی که څوک پرې خبرې کوي دا ټول مالونه به راخلي او بیا چې کله خپل معمن ته راورسېږي د امن ځای ته راورسېږي مرکز ته راورسېږي هر سړی به دا ټول مال مخې ته یږدي که یو د لکونو د میلیونونو قیمت والا شی وي هغه به مخې ته یږدي او که یو ستن وتار وي دا به هم دلته مخې ته یږدي وروسته د هغې نه به د ټولو مجاهدینو تعداد معلومیږي چې په دې جنګ کې حقیقتا څوک څوک شامل دي هغه مجموعه ده که یوه ډلګۍ ده که څو ډلګۍ دي که د یوه کس کسه که د یو امیر تحت لاندې مجاهدین دي وروسته د هغې نه به د دغه مال د دې مال قیمت لګي یا به دغه مال خپله تقسیمیږي ذات یې پنځمه برخه به بیت المال ته جمع کیږي بیت المال ته به ورکول کیږي د کم تحریک سره چې ته هغه بیت المال دی د کم ګروپ سره چې ته د هغې بیت المال خپل بیت المال معلومي پنځمه حصه به هغې ته ورکول کیږي د هغې نه علاوه د نور چې څومره پاتې شي دا به ټول د دې ملګرو تعداد تعداد معلومیږي دا به ټولو ته څلورمه برخه به هر مجاهد ته ورکول کیږي تقسیمیږي به څلورمه برخه به مجاهدینو باندې تقسیمیږي که چا ته پنځه لکه ور ورسېدی که پنځه میلیونه ور ورسېدی او که لس ور ورسېدی که شل ور ورسېدی بیا څوک حق نه لري چې د هغې نه یې ضبط کړي ها چې کله مجاهد ته ورکړل شول مجاهد د خپله حصه قبض کړه وروسته د هغې نه هغه ووایي ووایي چې زیاره زه نه غواړم چې اجر مې کم نه شي ځکه حدیث شریف دی څوک چې جنګیږي مالی غنیمت نه اخلي په خپله رضا باندې هغه ته ټول اجر محفوظ شو په آخرت دپاره په آخرت کې به ټول اجر ورته ورکول کیږي چا چې په دې دنیا کې مال غنیمت خپل واخیستو حق شرعي دی نو صرف دومره شي چې په هغه اجر او ثواب یې رقم شي یو ثلث دی نه لاړ شي او هغه اجر او ثواب دته په دنیا کې ورکړل شي اوس یو کس دی په کورنۍ کې غني دی یا تنها دی پیسې څه کوي په دې جهاد کې ووایي چې زه په مال سره په جهاد کې شریک شم نو یو ځل قبض کړي بیا وایي چې دا مال ما مجاهدینو ته وقف کړو مجاهدینو بیت المال ته مې وقف کړو یا همدغه پیسې راواخلي د مجاهدینو دپاره یو شی واخلي مجاهدینو ته یې ورکړي اسلحه واخلي مجاهدینو ته یې ورکړي هغه د خپل کار دی په هغې کې دی آزاد دی خو هرګز جایز نه ده چې څوک یې د مجاهد نه په زور واخلي یا د حق تقسیم نشي هغه مجاهد چې پیسو ته ضرورت نه لري کیدای شي په لسګونو داسې مجاهدین دي چې پیسې نه اخلي د غنیمت ضرورتونه ورته نه لري یا یې کورنۍ سره ارتباط صحیح نه یا یې کورنۍ په نیکه لار نه روان صرف دی ترې راوتلی وي نو دی څوک شاته نه لري دی په پیسو څه کوي او وروڼه که چېرته د مجاهد ته د پیسې خپله په لاس باندې ورشي بیا یې دی په خپله خوښه بیت المال ته ورکړي نو دا یو احساس د سره د اطمینان قلب کیږي او که نه چې زه اوس په ځان باندې هم شریک یم په مال باندې هم شریک یم دی په دې باندې کلاشینکوف واخلي یو داسې مجاهد ته یې ورکړي چې د هغې کلاشینکوف نشته کیدای شي دی وروسته شهید شي خو تر څو پورې چې د پیسو اخیستل شوی کلاشینکوف یو بل مجاهد چلوي تر هغه وخته پورې به ده ته د اجر و ثواب په قبر کې هم ورملاویږي نو دا د مسلمان حق دی د مجاهد حق دی باید ورکړل شي په دې طریقه باندې نور ورونو د دې نور آداب شته دي په داخل د فقه کتابونو کې شته دي هغه په فقه جهاد کې ویل کیږي او یا د علماو نه په هغې کې پوښتنه وشي دا عمومي او مهمه خبرې همدغه وه نور د خپل احکام لري چې کله جهاد مال غنیمت سړی ونیسي جنګ روان یي په دغه وخت کې ته مرمیو ته ضرورت لرې دا به اخلې او که به نه اخلې په دغه وخت کې ډوډۍ ته ضرورت کېږي ته د هغې اشپزخانې ته ورداخلېږې شا د خوراکي مواد هلته شته ته به دا خورې او که به نه خورې په دغه وخت کې ستا یخ وشو باران در باندې راغی د باران دپاره بعضې لباسونه دغه لباس به ته استعمالوې که نه په دغه وخت کې ته واپس کېدل انسحاب غواړې پس قدمی غواړي شا طرف ته دوی موټر ولاړ دي دا به ته استعمالوې که نه دا نور احکام دي چې په فقه کې بیان شوي دي دا په فقه الجهاد کې ویل کیږي ورونو کم علما چې دا مسله عامه کوي ډېر داسې نور احادیث شته چې دغه احادیثو نه معلومیږي چې غلول صرف صرف او صرف مال غنیمت ته نه ویل کیږي مثلا نبی علیه السلام فرمایي هدای العمال غلول د عمالو هغه چې اسلامي امارت اسلامي حکومت مقرر کړي وي په یو کار باندې هغوی ته چې کومې هدیې راځي هغه هدیې غلول دي نورونه هغه هدیه هغه مال خو دغه امیر د دښمن نه په زوره نه دی راخستی غنیمت خو نه دی که نه نو چې غنیمت نه دی د هغې نه باوجود نبی علیه السلام غلول ورته ویلي دي نو د دې حدیث نه معلومیږي چې غلول صرف او صرف مال غنیمت کې نه وایي اگر چې مشهور تعریف هم دا دی مشهوره خبره هم دا ده خو هر هغه مال چې مشترک وي د مسلمانانو وي یو مسلمان یې ورکوي د عام مسلمانانو دپاره تعیین کوي نه چې د احمد دی که د محمود دی دې ته بیت المال وایي په دغه بیت المال کې چې غلول خیانت وشي په پټه ځان ته راواخیستلی شي دې ته خیانت ویل کیږي په دې باره کې ورونو څو توضیحات کم مثالونه د ژوند مثالونه مو ورکوو کوم چې موږ ورسره مو اوس مخامخ یو ورونو یوه خبره د هدای العمال ده عمال عمال چاته وایي عامل هغه چاته وایي چې امیر عام یې مقرر کړي په یو ځای کې والی والی عامل دی ولسوال دی دلګای مشر دی د مرکز مشر دی د تدریب د مرکز مشر دی اعلامی د اعلامی مجموعه مشر دی د دعوتی کمیسیون مشر دی دا ټول عمال دي دا چې کله امارت یا یو تحریک د جهاد دغه خلق معینوي مشخصه وظیفه ورته ورکوي دې ته عامل ویل کیږي دا د امارت اسلامی د نظام اسلامی د تحریک اسلامی عامل بلل کیږي دغه عامل ته بیا خلک هدیې ورکوي هدیې ورکوي او که نه په مسلمانانو کې هدیه ورکول رایج دی او که نه دي رواج دی خلک هدیې ورکوي والي دی کله ډوډۍ ته بوځي په ډوډۍ کې دی وروسته ورته وایي چې واخله والي صاحب د لس پنځلس زره روپۍ واخله ضرورت به دې شي کله بوټان ورته راوړه چې دا بوټان واخله کله ورته لباس راوړه چې دا لباس واخله د دې حکم باید موږ تاسو معلوم کړو کله څوک روپۍ ورکوي زیاتې روپۍ ورکوي لک دوه لکه روپۍ ورکوي چې دا واخله نو هر هغه هدیه چې عامل ته راځي دغه مسئول د جهاد ته راځي که هغه په وړه سطحه دی که په لویه سطحه باندې دی دې ته کتل کیږي ورونم چې دغه هدیه چې ده ته راغلې د چا یې طرف نه راغلې ده که دا هدیه د ده د افرادو د طرف نه راغلې مثلا دا ولسوال دی د ده د ولسوالۍ د افرادو د طرف نه راغلي او دغه سړي ده ته هدیه د دې نه مخکې نه ورکوله اوس یې ورکوي چې دی ولسوال شو یا ده ته د ولایت خلکو نه راغلی اوس یې ده ته ورکوي چې دی ولسوال شو نو دا هدیه دغه والي دپاره دغه امیر دپاره د دغه ولسوال دپاره جایز نه ده که یې واخیستله دا سړی غلول والا دی غال دی دا سړی خاین دی په ورځ د قیامت باندې به هغه حدیث په ده باندې هم تطبیقیږي دا به دی نه اخلي کې واخیستله کله چې واخیستله د دغه سړي په مخ کې به دغه هدیه دا راخلي بیت المال ته به جمع کوي تر څو پورې دا هم پوه شي چې ما په دیوالي باندې احسان ونه کولو وجه څه ده ولې به یې واپس کوي ولې به یې بیت المال ته ورکوي ځکه چې ورونو د هدیه د احسان ده د احسان چې په چا باندې وشي سړی د احسان لاندې کیږي او که نه لاندې کیږي سړی احسان باره کیږي د چا بیا حق نشي ویلی ده ته کېدای شي بله ورځ دا سړی دا کس دا ستا د ولسوالۍ کس دا ستا مجاهد چې تا ته یې هدیه راوړه سبا دا یوه غلطي کوي نو ته بیا ترنه شرمېږې سترګې دې ترنه شرمېږي چې ده ته سزا ورکړې یا وباسې چې لرې شه یا د تا حد په ده باندې قایم کړې که د حد هغوي ځکه کومه هدیه چې ده تا ته درکړې ده هغه د سترګو ته مخ مخ کېږي نو فلهذا د دې په خاطر باندې چې د الله احکام معطل نه شي په دې وجه باندې په عمالو باندې هدایا ممنوع دي چې نه به یې اخلي که یې اخلي نو بیا به یې بیت المال ته جمع کوي کیدای شي دغه عامل ته یو څوک داسې څوک هدیه ورکوي چې هغه د ده ماتحت نه دی د ده ماتحت نه دی ورور ورته هدیه رالیږي د کور نه د تره زوی ورته د کور نه هدیه رالیږي هغه یې په دې وجه نه ورلیږي چې دا والي دی ولسوال دی ځکه هغه د ده د سیطرې نه لرې دی یا یو ملګری دی یو انسنفای دی تن راغلی دلته جهاد ته هغه پاتې دی په خپل پوهنتون او مدرسه کې پاتې دی نو په دې وجه باندې چې تا سره محبت دی ته مجاهد یې ته ورته مسافر ښکارېږې ته ورته غریب او فقیر ښکارېږې چې ده ته به څوک ورلیږي نو یو څو جوړه یو جوړ جامې او بوټان درته راولیږي دا په غلول کې نه راځي ولې نه راځي ځکه چې علت منتفي دی که ته دنه دا واخلې د ده احسان باره شې د ده د احسان د ده طرف نه احسان بار کېدل ستا دپاره سبب د دې نه ګرځي چې سبا ته ته د ده سره سستی نرمی دی الله په حکم کې وکړي ځکه دا ستا د سیطرې نه لرې دی یو سړی تا ته د سعودي عرب نه یې رالیږي د لندن نه یې راغله ستا د سلطې نه لرې دی ځکه بعضې خلک افراط و تفریط کوي بعضې خلک دغه دا حکم عام ګرځوي نو عام خو چې د وګرځولو یو مسلمان خو باید ټول عمر مجاهد وي او نبی علیه السلام وایي تحادو تحابو یو بل ته هدیه ورکوئ هدیه یو د بل یو د بل سره محبت زیاتوي نو د دې خو دا معنی چې مجاهد باید د هدیه همیشه دپاره والهدیه لا ترد نبی علیه السلام وایي چې هدیه نه رد کېږي باید د چا هدیه رد نه کړې نو دا احکامو نه بیا ټول سړی وځي فلهذا نطاق د دې معلوم دی دایره یې معلومه ده هر هغه هدیه نه قبلیږي کومه هدیه چې د مأمور د طرف نه آمر ته راشي هغه هدیه به یا بلکل ردوي چې نه اخلم او که یې واخیسته د ده په مخکې به یې باید چا ته تسلیم کړي بیت المال د مسلمانانو ته تسلیم کړي د نبی علیه السلام په زمانه کې نبی علیه السلام یو کس و مقرر کو په جلب دی صدقاتو باندې صدقې را جمع کړي یو وطن ته یې ولېږلو یو کلي ته یې ولېږلو چې کله واپس راغی مالونه سره تقسیم کړل څه مالونه داسې کړي دې طرف ته څه مالونه دې خوا ولې نو نبی علیه السلام ته یې ویلې چې دا هدیه چې دا بیت المال دپاره دي صدقات دي دا ما دپاره دي دا یې تا دپاره څنګه دي دا ما ته خلکو هدیې راکړي دي نو نبی علیه السلام دا خبره صرف ده ته ونه کوله چې څو ټولو ماته نبی علیه السلام په ممبر باندې جګ شو خلک یې راوغوښتل بیا نبی علیه السلام ما بال اقوام اقوام دغه خلکو به څه حال وي چې موږ یې ولیږو مامور یې کړو په یو کار باندې او بیا راشي بیا وایي چې دا د بیت المال مال دی دا زما د ما ته خلکو هدیه راکړه هدیه راکړې ده بیا نبی علیه السلام وفرمیل چا دا سړی نه ګوري که ته د مور او پلار په کور کې ناست چا ته ته د هدیه راوړلې نو دا هدیه خو چې تا ته خلکو درکړې ده د دې په وجه باندې چې زما نماینده چې درکړی دی په خاطر باندې چې دا دی مسلمانانو د امارت د امارت مشر دی په دې وجه باندې درکړي دي نو فلهذا دا دا تا د پر جواز نه دی ټولې د صحابي نه راواخیستلې او ټولې بیت المال ته جمع کړلې نو هر هغه هدیه چې د مامور د طرف نه امیر ته ورکول کیږي یا د جهاد په وجه باندې ده ته ورکول کیږي چې ښه چې خلک خلک د ده ولا ځان ته راجلب کړي د ده دوستي ځان ته راجلب کړي چې سبا ته کوم کار ورباندې بیا وکوي نو هغه جواز نه لري او دا مال به بیت المال ته جمع کوي که بیت المال ته جمع نه کړو نو دی په غلول والا خلکو کې راځي په خیانت کوونکو کې راځي ورونو د بیت المال طرف ته باید موږ تاسو فرد فرد دې ته متوجه شو چې دا اموال چې بیت المال ته راځي د کم طرف نه راځي ورونو دا د خلکو د خوالو نتیجه ده چې خلک خولې تویوي خلک زحمتونه کاږي خلک حتی د خپل اولاد د لقمه دا در سره تقسیموي تا ته یې رالیږي نو په دې وجه باندې د الله نه ډار پکار دی خوف پکار دی تاسو باور وکړئ ورونو دا قصې ډېرې مشهورې شوې دي په تېرني جهاد په تېر جهاد کې هم په اوسني جهاد کې هم چې ښځو د خپل واده ګاڼه چې د ښځې دپاره د ټولو نه قیمتترین شی په دغې په ژوند کې دی چې د هغې ګاڼه ده د هغې سره زر او هار او طلا او عامل او ګوتې دا شیان دي والله داسې زنانه شته دي چې د امت اسلامي دپاره زما او ستا دپاره د هر څه د بهترین مال راوړي مجاهدینو ته یې ورکوي باید سړی د الله نه ویریږي غیر له دې سربیره پر دې باندې چې د الله حکم هم دی لږ سړی د خلکو لږ سړی حیا وکوي چې دا مالونه د کم طرف نه راځي یو سړی راځي خپله تنخواه چې پنځوس شپېته زره روپۍ لس زره روپۍ تنخوا اخلي تا سره تقسیموي نیمایي تا ته درلیږي په تا باندې زړه سوځي ته ورګه چې مجاهد ته چېرته ډوډۍ پیدا شي بوټان درته پې اخلي بسترې درته پې اخلي ټوپک او مرمۍ درته پې اخلي سړی د الله نه هم حیا وکوي د دغه مسلمانانو نه هم حیا وکوي باید د مال داسې حفاظت وشي لکه څنګه چې ته خپل حف... د مال حفاظت کوي بلکې د هغې نه زیات باید حفاظت وکوي ځکه په خپل مال کې سړی تقریبا ته یو حد ته یو حده پورې ازادي لري خو په هغه مال کې ته مقید دی د مسلمان مال ته څه فکر کوې چې یو مسلمان تا ته یوه بستره راوړي او په یې زر یو نیم زر روپۍ راخیستي اخیستي په داسې حال کې چې یو څو ورځې په خپل اولاد باندې سختي راوړي د هغې خوراک یې راکم کړی تر څو پورې تا ته یې څو بسترې راولیږي او هغه کس دغه بستره وګوري چې دلته ته بهر د څپلیو په ځای کې د غورځولې ده یا بستره دی په دا د بخارۍ د څنګ سره د دې مخ هم سوځېدلې ده هغه مخ هم سوځېدلې ده دا ته چې خپل ځان وګورې یو چا ته په خپل مینه او محبت باندې یو شی ورولږې بیا د هغې قدر و قیمت هلته داسې وګورې ستا زړه به ازار ونه کوي آیا ته په دې باندې خفه نه شې آیا دغه مجاهد به ستا ته نظرونه نه راونه غورځېږي چې دا څومره لاوبالي قوم دی دا څومره ظالم قوم دی موږ په کومو محبتونو باندې ورته رالیږو بل ورونو خصوصا په اوسني جهاد کې په اوسني جهاد کې د بیت المال په وجه باندې د فنډ په وجه باندې د چندو په وجه باندې په سلګونو خلک نن په جیلونو کې پراته دي بې کرامته شوي دي بې عزته شوي دي د خلکو نه پرتګونه ویستل شوي دي خلک د مور پلار نه پې جدا شوي دي په کلونه کلونه اوس په بندیخانو کې پراته دي د خلکو لوی لوی بلډنګونه بنګلې ضبط شوي دي د خلکو آسایشي نه ژوند د خلکو لوی لوی تجارتونه ټول بند شوي دي، ضبط کړی شوي دي، صرف په څه وجه باندې چې هغه کس غوښتل چې مجاهد ته یوه یوه لقمه ډوډۍ ورولېږي، یو جوړ کالي ورته ورولېږي چې دا یې په غرونو کې سړی دغه کارونو ته وګوري. نن په سلګونو خلک حتی زنانه حتی ځوانې پیغلې چې ما تا ته یا چانده کوله یا یې د خپل مال نه رالېږل پرې ثابته شوه په جیلونو کې اوس پراته دي کرامتونه یې تر پښو لاندې کېږي بېعزته کېږي شپه ورځ هموږ تاسو دغې مال خیال ونه ساتو په ورځ د قیامت به د دوو جهتونو دپاره د دوو جهتونو په مخکې به موږ تاسو یو الله په مخکې به مو چې په ورځ د قیامت به یې جنډه راته ایښي او په کوناټو یې کې به چې غدرت فلان ده په ډېر پټه باندې موږ دا کار کړی بل طرف ته به همدغه خلک چې د ما او د تا په وجه باندې زما او ستا د خېټې په وجه باندې زما او ستا د لباس په وجه باندې ډنډې خوري تعذیبونه خوري برقونه خوري دا هر څه خوري دا به په ورځ د قیامت سبا ته د الله دربار ته راکش کږي چې یارب ما د دې په خاطر باندې ورلېږلي او د په خپل شخصي کارونه کول باید د انسان د الله نه په ویرېږي ورونو هغه جهاد به څنګه خپل نتیجې ته ورسیږي په کم جهاد کې چې دغسې خیانتونه کیږي ورونو خصوصا په اوسني په اوسني په اوسني جهاد کې پخوانی جهاد به فنډ او چاندر راټولول دا علني کار و دا به یو قانوني حیثیت به یې درلود چا چې به هم پیسې راوړلې د تنظیمونو د طرف نه به هغې ته یو رسمي کاغذ جوړېدلو نو هلته به استلام موجود و چې فلانی دومره روپۍ راوړې فلانی دپاره یا د فلانی کار دپاره یا د معیوبینو دپاره یا د شهداو یا د عسکري خلکو دپاره هر شی به معلوم و اوسنی وخت د امنیاتو په وجه باندې د سیکورټۍ په وجه باندې په وجه باندې حتی رالیږونکی هم نه معلومیږي خلک ډاریږي خلک په چا باندې اعتماد نه کوي چې وبه نیول شم نو په دې وجه باندې خلک لکونه روپۍ راوړي تا ته یې درکوي مثلا تا ته چا یو لک روپۍ درکړې ته چې د کم امیر د کمې جبهې سره ارتباط لرې په تا باندې خبر دی او د تا نه سند هم نه غواړي دومره اعتماد در باندې کوي او ته راشې دغه یو لک روپۍ خپله تعویل کبرا صغرا ورته جوړه کړې چې زه خو هم مجاهد یم زما هم ضرورت دی ته په دې شي په دې پیسو باندې خپل کور ضروریات پرې وچلوې په ورځ د قیامت باندې به تا دپاره جنډه وي جنډه غدرت فلان به پې لیکلي نه به امیر در باندې خبري په ورځ قیامت به د امیر ته هم سترګې ټیټې د خپل ټولو مجاهدین ته به د سترګې ټیټي او هغه چا ته به د هم سترګې ټیټي چا چې د پیسې رالیږلي دی او تا پکې خیانت کړی دی او دا خیانت ورونه داسې فکر ونه کوي که لکونو خیانت وي نو خیانت دی او که یوه روپۍ دوه روپۍ یو شان د پولې دانه وروسته به راشي ورونو په دې کې حتی که د بوټانو تسمې هم وي دا هم د انسان دپاره کافي دی چې انسان انسان دوزخ ته پرې لاړ شي شهادت یې پرې خراب شي او په ورځ د قیامت د غدر لیوا او د غدر جنډه ورته په شا کې ورکړلی شي د اوس ورونو په بیت المال کې کم مالونه چې خلکو ته ورکول کیږي اکثره د داسې خلکو په دغه مناطقو کې ورونه چیرته چې مجاهدین برلاسي دي تاسو باور وکوئ چې دغه تاثر په عوامو کې د عام خلکو په نظرونو کې دومره مشهور شوی دی چې بالکل تواتر ته رسېدلې ده خبره علم الیقین ته رسېدلې ده چې مجاهد ګاډی که تورې شیشو ګاډی هم وي هېڅوک نه معلومېږي چې څوک پکې داخل کې ناست دي خو چې موټر تیر شي عوام یې پېژني چې دا مجاهد دی که غیر مجاهد دی د مجاهد موټر اوس معلومیږي په ډېرو مناطقو کې د مجاهد موټر معلوم وي ټوټه ټوټه موټر پمپر دلته ځوړند اشاره نشته مات ګوټ دا د مجاهد موټر دی په سرک باندې معلومیږي ولې داسې کوي ځکه جبهه ده په جبهې ته موټر دی ډرایور پکې معلوم نه دی د هر سړي شوق دا دی چې موټر وچلوي د موټرواني یو یو شوق لري هر سړی دا شوق لري چا ته چې موټر ورکړل شوی ستا د ماما زوی کاکا زوی ملګری دوست دی نن ورته دا ناست دی ډرایور نه دی سبا ورته هغه ناست دی ډرایور نه دی موټر کله د دې سره ووهي کله د دې سره ووهي د پلار